ته سورۃ نازعات نه پس نازل شوه سورۃ الهمزه نه مخکې نازل شوه په حالت جمعي کې 75 نمبر سورۃ د قران په حالت د نزول کې حالت جمعي کې 75 نمبر په حالت د نزول کې یو دیرشم نمبر سورۃ د قران ما قبل سره ربط سره ما قبل کې اثبات د قیامت ته او ما قبل کې اثبات د قیامت دی او په دې کې اثبات د قیامت دی هغه مرګ دی دا اثبات د قیامت موضوع هغه ده ولا تدرکو اول اثبات د قیامت په آیت سره دا پورا صورت مکی دی یو کم تلویخ پکې آیاتونه دي تلویخ تلویخ پکې آیاتونه نننوې کلمات دي پکې یو کم سل کلمات چې سوباون حروف دي پکې شپږ سوا دو پنځوس حروف دي پکې لاو قسمو قسم می دی به یوم القیامت پرز قیامت باندې ولا قسمو قسم می دی من نفس اللوامه په نفس اللوامه باندې ايحسب الانسان او ګمان کې انسان الله نجم عظام شرګ زمونږ نه جمع کوي اډو کو لرا بلا قادرینا بلکې دی قدرت لرونکي دی اعلی نسوی بنانا په دې باندې چې مون برابر کو بندونه بل یرید الانسان لیفجر اماما بلکې اراده ساتي انسان لیفجر اماما چې دروژن کې امامه ورځ د قیامت لره چې مخکره روانه ده یسل ویان یوم القیامه سوال کوي چې کوم ځای دی ورځ د قیامت انو پیدا برکت بصرو لچې برقل بصر حیران شي سترګې وقتفل قمرو او تیار شنور تحير البصر لرؤية يوم القيامة خطف القمر ويظلم القمر عند الظهور وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس او جمع کړي نور والقمر او سمه يقول الانسان يومئذ اين المفر وای به انسان په دغه ورځ باندې چې کم دیغه زائد تختیدو انسان ته یو مېرین په دغه ورځ بما قدم او اخر چې کوم عمل د مخې لګلې وي او کوم رسو کړی وي د عمل نه بل انسان علی نفسه بصیرا بلکې انسان په خپل ځان باندې وا صبر کوونکی بصیرت لیدونکی شاهدتن بنطق الجوارح تلاوت کو نو فتبع ابداریو کړ قران دا اوریدو ثم ان علينا بيان بیا کوم باندې بیان دې دې کلا بل تحبون العاجله بلکې تاسو خو کوي دا جلتی وتذرون الاخره او عمل د اخرت هم پرې کړي وجوه دا بعض مخونه چې یوم الدین په دغه ورځ باندې ناظره ای مشرقه یوم الدین ناظره مشرقه تازه مشرک وړوکی کاف سره نه ویل تازه الى ربها ناظره بل پروردگار طرف ته وګوري وجوه يوم اذن باسرا اباز مخونه په دغه ورځ باندې باسرا شدید العبوس تظن ان يفعل بها فاقرا ګمان بکې چې دې سره بواهیه کی شدت د متکثر بالفقر فلا صدقا ولا صلى پس تصدیق اونکا او نی منځو کو ولا صدقا ولا صلى او نی منځو کو ولكن كذب وتولى دا رأس العبادت ته تصدیق اونکا دا الله او رسول دا او د کتاب دا ولا صلى الیت ذالک بقادر او نددا الیت ذالک نبدې په دې باندې قادر علی ان یحیی الموتى دې په دې قادر نه چې مړي ژوند دي مړي نشي ژوند دي کول دا انسان صدق الله العظیم